ولله الحمد خلافت زمرو دې ټولو تواغیتو ته د مقابلې ټټر وهلی او وخت په وخت یې کاري ګوزارونه ورکړي خو د تواغیتو له ډلې یې یو هم مردارستان یعنې پاکستان دی چې پلازمېنه اسلام اباد نه بلکې اسلام برباد ده پاکستان د اسلامي امت په بدن هغه ناسور دی چې علاج یې ناممکن و او که به هره اسلامي ډله د اشغال په وړاندې جهاد او مقاومت ته راووتله نو مشران به یې وار د مخه د آی اس آی په جال کې نښتي وو چې د اسلامي تنظیمونو کشرانو به په پاک احساس قرباني ورکوله خو خېټورو مشرانو بیا د آی اس آی خبیث ادارې سره د دوی په وینو سوداګري کوله. کله چې په افغانستان کې د اسلامي امارت پنځه کلنه واکمني ړنګه شوه نو په ړنګېدو کې یې ستر لاس د آی اس آی و. امریکایي اشغالګرو ته هډې پاکستان ورکړې، اشغالګرو ته نظامي او خوراکي مواد او تېل له پاکستانه راتلل، د امارت اسلامي مشران امریکا ته آی اس آی وسپارل، او په دې وروستیو کې د امارت اسلامي قاید ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د پاکستان د آی اس آی له لوري په مرموز ډول شهید شو. او بیا چې کله په افغانستان کې متدینو مجاهدینو د اشغال پر وړاندې پاڅون وکړ او هره تړه سنګر سنګر شوه، نو آیس آی بیا هم په آرام کېنناست، بیا یې د ګیدړې مکاري پیل کړه او د امارت اسلامي بدناموونکي مشران یې په خپل واک کې واخیستل، د کوټې په ښار کې یې ورته د کوټې شورا جوړه کړه، زخمیانو ته یې په خپله خاوره کې هسپتالونه فعال کړل، د امارت مشران یې په بنګلو کې ووسول او په پستو موټرو کې یې د فوځیانو په ساتنه کې د دوی په خدمت ډلې وګومارلې. او په افغانستان کې د زرګونو استشهادیانو، شهیدانو، کونډو او یتیمانو په وینو او اوښکو بولي ووهله او دا تجارت یې ورځ تر بلې پراخېده. کشرانو مجاهدینو ته بله لار پاتې نه وه او د آیسای له پلیتې مداخلې او د خپلو رزیلو مشرانو له خیانتونو څخه تر پوزې راغلل نو د کایناتو رب ته یې لاسونه لپه کړل چې خدایه د کامیابیو په درشل او د لویې کفري نړۍ د ګونډه کېدو په وروستیو شېبو کې مو له آیسای د شره وژغوره نو رب ذوالجلال د دوی دعاوې قبولې کړي او په عراق او شام کې د نبوي خلافت د راختلي لمر وړانګې خراسان ته راورسېدې او د خراسان د ولایت اعلان وشو، نو ټولو مخلصو مؤمنو مجاهدینو د خلیفة المسلمین سره بیعت وکړ او دوی د خپلو قربانیو ثمره چې د الهي قانون حاکمیت و، په خپلو سترګو ولیدله. د مرد اسلامي بدناموونکي، آی ایس آی، ډلې سره یوازې هغه کسان پاتې شول چې یادې استخباراتي ډلې ته ژمن دي او د هغوی په اشارو ناڅي. څو ورځې وړاندې همدې لادینه مرتدینو د نازیان په ولسوالۍ د پولې له هغې خوا د خلافت په زمرو برید ترسره کړ چې د الله په نصرت برید په شا وت. یوولس تنه مرداران، څلور اسیران او ګڼ شمیر غنیمتونه د خلافت زمرو ته په لاس ورغلل. دا چې دا اجیر امارتي عسکر له کومه راغلي وو او وسله چا ورکړې وه، د دې امارتي اسیرانو له خولې یې واورئ. ستاسو مشر هلته څوک وو په طبعي بازار کې؟ وي شرفی. شرفی، شرفی تاسو ته څه ویل چې دلته د څه دپاره ځو؟ وي چې داعش والا دي جنګ ورسره کوو. څه ویل چې دا داعش والا څوک دي؟ بس مونږ ته خو دغه خبره وکړه چې دای شوی دی ورسره جنګ کوو که نه خو بس چې کوم ورسره کسان وو د لږي سر باندې یو کس ډېر کسان یې راوستو خپل مجاهد هم ورسره د شریفي رابطه چا سره وه د چا په رابطه باندې شریفي ته وسله چا څوک ورکوي او د حکومت ولا ورکوي بل څوک نه ورکوي د پاکستان حکومت ورته وسله ورکوي امارات اسلامي ولا چې کوم دي د په خپله زونه دغه نشي راخستی نه څوک والی شي نه څوک ویشتی شي بس بل ته ویه بس په مخابره ټلاپون نه الو سلام علیکم که دا شی روره. او دغه وسله درته چا درکړه چی دلته جنګ ته راغلی. او نور نور سمون د غاټو وړوکی او ستر او دا نور حکومت هم ښه وه. پاکستان حکومت دخوا نه راتلل څه شکی درته راوړل. هم په دغه کی په سترو شترو شینو کی لارو کی. لاریو کی درته راوړل. دا د پاکستان د آیس آی عسکر چی اوس دلته د امارت اسلامی په نامه فعالیتونه کوی په ټول پاکستان کی سره د څڼو ازاد ګرځی. او د نیولو هیڅ خطر او ویره نه محسوسوي دا چې ولې پاکستاني پوستې دوی ته څه نه وايي او پیژني نو دوی داسې کارتونه لري چې پر یوه لوري د امارت بیرغ او په بل لوري د پاکستان بیرغ دی دا نو هغه اجازت نامه ده چې د امارت مجاهلین په ټول پاکستان کې ازاد ګرځي راځئ له دوی واورو خپل مجاهدو سره چې کم دي کنه کډونه وي او په کډونو کې دوی جنډي وي یو امارات اسلامي سپینه پوه شوې یو کار دي کنه په یوه سایډ باندې سپین جنډی په بل باندې پاکستان شنه جنډی. نو دلته چې تاسې د امارت او دغه کوم زخخېلو کوم تنظیم چې دا چې په ګټه دې خوا دې نازیانو ته راغلي وئ نو د پاکستان کومې پوستې چې دي او کوم چک پینونه چې دي هلته تاسو ته څه نه وایي؟ مونږ ته ځکه څه نه وایي کنه چې مونږ ته خپل خپل کډونه وي په یوه سایډ باندې خپل بیرغ امارت والا سپین په بل باندې پاکستان والا. ما مخکې هم یادونه وکړه چې د دوی د زخمیانو د تداوۍ لپاره پاکستان په مختلفو سترو ښارونو کې عصري او ماډرن روغتونونه برابر کړي چې همالته یې په ښه شان او اعلی معیار تداوي کېږي. راځئ د دوی امارتي بندیان په دې اړه څه وايي. چې بېرته ستاسو کې زخمیان وشي، ستاسو زخمیان کوم ځای کې تداوي کېږي؟ هغه کوز حکومت وړي. کوم حکومت یې وړي درنه؟ پاکستان حکومت. خو په مقابل کې د خلافت اسلامي اتل سرخندویان چې پرته د الله جل جلاله د ذات څخه بله اسره او هیله نه لري، کله چې د اشغالګرو، طواغیتو او د دغه شان مرتدینو سره په جګړه کې زخمیان شي نو همدلته په دې اسمان څکو ازادو تورو غرونو کې تداوي کېږي، نه یې د دې مرتدینو په څېر د طواغیتو سره معاهدې شته چې د دوی روغتونونو ته انتقال کړي او نه ورسره هېڅ ډول موالات لري، خو د الله جل جلاله په فضل او کرم په همدې تورو غرونو کې سخت ژوبل شوي بندیان د الله په امداد دومره ژر رغېږي چې خپله زخمي هم او ملګري یې هم ورته ګوته په غاښ حیران پاتې وي. راځئ اوس د خلافت د دغه اتل سرښندوونکي زخمي خبرې واورئ چې د دې تداوي چېرته کېږي؟ نو څومره وخت کېږي چې ته زخمي شوی او بیا په دې کټ کې پروت یې، څنګه زړه خو دې تنګ نه دی؟ نه الحمدلله په دې باندې مونږ د الله نه ډېر راضي یو چې د الله په لاره کې بیا بیا زخمي شو ځکه چې دا د اخرت لپاره ان شاءالله یو ذخیره جوړېږي، مونږ په دې باندې خوشحال یو. نو ستا د خوراک حساب څنګه دی؟ داسې ښه خوراک درته برابرېږي که نه؟ هو الحمدلله بس زمونږ ملګري دوستان چې کوم دي امیران الحمدلله ښه برابر خوراک راته راکوي د الله په فضل سره الحمدلله. او دا ستا تداوی چی دا پټی بدلول دا حساب کتاب دی چیرته کی. دا خو الحمدالله دلته زموږ د خلافت خپل ډاکټران دي ښه تکړه او قابل ډاکټران دي الحمدالله دلته راغلي د هر قسم ملکونو نه او د هر قسم ساحو نه راغلي دي الحمدالله دلته ښه مزه داره تداوي کيږي زموږ لله الحمد. بیا چې همدا شیطان صفته مرتد مزدوران د امارتي اسلامي بدناموونکي چرسیان چې کله د پاکستان په رهبرۍ له پولي راواوړي نو بیا پرې غر او سمه تنور وي او د خلافت د زمرو له لورې پرې ځمکه راتنګه شي او د پټېدو لارې ورکه شي له دوی یې اورو. شروع وو کنه مونږ را منډه کړل اوس مونږ پټیدو او په پټیدو پټیدو کې څنګه مونږ کیناستو کنه بنه کسانو را باندې بلوډونه ووال. ته لاره نه وه بس مرګري ورسیدل بس مې ورته وویل چې مې درته تسلیم یو بس مې ورته ځان تسلیم کړ ورته اولا کړ ټوپکه مې ورته اولا کړل ځان اولا کړ مکمله. دا هغه نالوستي بې سواده جنګیالي دي چې د شریعت د راوستو په درواغجنو شعارونو غولیدلي خو خپله یې لا د اسلام ابتدایي مسایل هم یاد نه دي راځئ د امارت د دې مولایانو له خولې واورئ چې اسلام علیک او یه نبی و رحمت الله و برکاته وسلم علینا و هلا و هبا عبد الله الصالحین. نو میوا جانه ته راته ووایه چې اسلام څه ته وایي؟ اسلام څه خبرې اسلام پته څه نشته. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو تاسو خو د امارت په نامه د آی اس آی د جنګیالیو خبرې واوریدې چې تر اوسه یې لا د اسلام ابتدایي مسایل هم نه دي زده د اسلام د سپیڅلي دین د حاکمیت په درواغجنو شعارونو غولیدلي امارتي خیرن څڼور خپله لا تر اوسه اسلام نه پیژني خو نورو ته د اسلام د حاکمیت په درواغجنو شعارونو دوکه ورکوي. راځئ، د بېلګې په ډول د خلافت د یو عادي مجاهد خبرې هم واورئ چې دی د اسلام په اړه څه وايي. امارت د جنګیالو خبرې مو واورېدې، اوس د خلافت د یو عادي عسکر نه پوښتنه کوم چې اسلام څه شي ته وايي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءة من الكفر والشرك واهله دې ته اسلام وايي چې اسلام د امن دين دی او اسلام ګردن نهادي یعنې غاړه ایښودل د اسلام ټولو احکامو ته، دې ته دین اسلام وایي. نو درنو اوریدونکو او متدینو ولسونو، اوس قضاوت تاسو وکړئ چې د امارت لکۍ کوم ځای کې بنده ده او جنګیالي یې په کومه روحیه سمبال دي؟ دوی ته په ډوډۍ او ځای ورکولو خپل اخرت مه خرابوئ او هڅه وکړئ چې په درواغجنو شعارونو یې دوکه نه شئ. دوی سره د خلافت په خلاف له مرستې او ملاتړ ډډه وکړئ. ژر ده چې د خلافت اتلان به د آی ایس آی د دغه جواسیسو پسې کلي په کلي خواره شي. او تاسو به د دغه فتنې له شره خوندي کړي، تاسو به بیا په خپلو کلیو کې د آرام ساه واخلئ، نه به درسره د اختطاف ویروي، نه به درڅخه څوک په زور پیسې اخلي، نه به مو څوک وهي او ټکوي، نه به مو ځمکې څوک غصبوي او نه به مو څوک بې عزتي کوي، د خلافت اتلان د الهي قانون سره یو ځای ستاسو سیمو ته در روان دي، هرکلی یې وکړئ. او ای د امارت هغه مخلصو کشرانو مجاهدینو چې تاسو اوس هم د پاکستاني امارت له لوري د شرعي نظام د نفاذ په درواغجنو شعارونو غولیدلي یاست، تمه ده چې حقیقت مو درک کړی وي. تاسو ته بلنه ده چې د خلافت اسلامي لیکو ته راشئ او د خپلو قربانیو ثمره وګورئ، وګورئ چې ستاسو ارمان دلته د عمل جامه اغوستې او پرېږدئ دا د عیسايي مزدوران چې د خلافت زمري دوی ته څه ځواب ورکوي. راځئ اوس د همدغه امارتي جنګیالیو هغه بشپړې مرکې واورئ چې ګران شفق ورسره کړي دي. تاسو څوک یاستئ؟ کوم تنظیم والا یاستئ؟ امارت. امارت والا یاستئ. دلته چې نازیانو ته راغلئ د چا خلاف هم جنګ کاوه؟ داعش. دا داعش څوک دي؟ مسلمانان مونږ موږ شان مسلمانان دي نو ولې ورسره جنګېدی نو څه بله مخ اډر و پوه شول اډر درته د کوم خوا نه کېده اډر تا ته د کوم ځای نه کېده چا ورته اډر کوو چې تا ویل مونږ ته اډر و شریفي نه شریفي څوک و امیر دی امیر دی شریفي چیرته دی طبیعي بازار کې طبیعي بازار کې دی او شریفي ته به چا د خوا نه امر کېده ستوني کومات نه کوم ځای نه بګستوني کومات نه پاکستان حکومت نه ورته امر کیده ستاسو مشران څوک دي. شروپای اجر میرو جکه. میرا جکه د دې رابطه د پاکستان حکومت سره وه او که نه؟ وه. رابطه یې ورسره وه. تاسو پرې پوه وئ؟ ای. څه پوه وئ چې د پاکستان حکومت سره رابطه ده؟ بس په امارات اسلامي ولا چې کوم دي دا په خپله زونه دغه نه شي راخستی نه څوک والی شي نه څوک ویشتی شي بس بل ته ویې بس په مخابرات ټلاپونه الو سلام علیکم که دا شی وروره. ها ها او دغه وسله درته چا درکړه چې دلته جنګ ته راغلې؟ مونږ ته خو بيو کي ټوپک د غرو کړه د شرپي و نور نور سمون د غاټو وړوکی او ستر او دا نور حکومت هم ښه وه. پاکستان حکومت د خوانه راتلل څشکي درته راوړل؟ هم په دغه کي په سترو شترو شينو کي لارو کي. لاریو کي درته راوړل؟ ستاسو چې د زخخيلو کوم قوم دې تاسو خپل تنظيم لرئ که نه؟ او لرو يې. تنظيم لرئ؟ څه په نوم دی؟ توحید اسلام. توحید اسلام او د دغه تنظیم مشریم څوک چا پر تړلی دا تنظیم ستاسو د زخخیلو کوم تنظیم چې دی کنه د دې رابطه د پاکستان حکومت سره شته او کنه شته څنګه رابطه مور سره ده؟ مسندان رابطه روی چې شی ته غوړي یو بل شی ته کې یو ویره تشکیل لشي تارو شي بل شی شي بس رابطه سره کې بس تلدارې ته کولو کې پیګه بس راوون شي بس نو ته ولک څه کو نو نو ته نو ته کړای شو نو ته دا کړای شو نو ته دا کړای شو چې بند کړي خپل مجاهدو سره چې کم دي کنه کډونه وي او په کډونو کې دوی جنډي وي یو امارات اسلامي سپینه پوه شوې دا د زخخېلو کوم دغه چې د تنظیم شي دوی ته کټونه ورکړي دي نه دا نور د نور چې کم دي دغه سپین یو کار دي کنه یو سر باندې سپین جنډي په بل باندې پکستون شنه جنډی. دا کارټونه چاته ورکړي د پاکستان حکومت دا کارټونه چاته ورکړي. خپلو مجاهدو له. دا کومو مجاهدو ده دا مجاهدین څوک دي. که اماراتو په نوما بوندي وي توحید اسلام د دوه څخه خپل خپل کارډونه دو اماراتو ولا خپل کوم مجاهدین چی وي توتی ولا د دوه څخه خپل خپل کارډونه دي په یوه سیټ یې سپین به یې سپینه جنډارو په بل بوندي پکستونو له شنه جنډارو. دا کارټونه ورته چا ورکړي دي. د حکوماتو له جوړ کړي دي. کوم حکومت؟ پوکستون والا. د پاکستان حکومت ها. نو دلته چې تاسې د امارت او دغه کوم زخخېلو کوم تنظیم چې دا چې په ګټه دې خوا د نازیانو ته راغلي وئ اخوا چې په خیبر او د طبعې بازار او اخوا سیمو کې ګرځئ نو د پاکستان کومې پوستې چې دي او کوم چکپیانونه چې دي هلته تاسو ته څه نه وایي؟ مونږ ته ځکه څه نه وایي که نه چې مونږ ته خپل خپل کډونه وي او په یوه سایډ باندې خپل بیرغ امارت والا سپین به بل بندي پاکستان والي. قدرمن اوریدونکو یو بل بندي اسیر زما تر څنګه ناست دی دې سره به وغږیږو هماغه چې اماراتیان په تیرو څو ورځو کې دلته راغلي وو نازیانو ولسوالۍ ته او دلته د خلافت د مجاهدینو سره د جنګ کولو په تکل راغلي وو ستا نوم څه شی دی؟ نصر باز. ناصر باز د پلار دې څه نوم دی؟ شوی باغ. شوی باز څومره وخت کیږي چې د امارت سره تا کار شروع کړی؟ دا. ډېر وخت کېږي. تقریبا څو کاله به کېږي. بس ډېر وخت کېږي. ډېر وخت تقریبا یو کال کېږي دوه کاله کېږي څومره وخت کېږي. بس یو کال به کېږي. یو کال به کېږي چې ته امارت سره یو ځای شوی. ښه نو ستاسو امیر څوک و؟ زموږ امیر طوطي او شرفی. طوطي او شرفی. د نازیانو تشکیل کې چې تاسو راتلئ څومره نفر وئ؟ دا به یو تین سوه نفره وئ. ښه ستاسو قوماندان څوک و؟ مشر مو څوک و؟ ستاسو دې ټولو درې نیم سوه نفر راغلي وئ که نه؟ د دې ټولو عمومي قوماندان څوک و؟ اجر. اجر. او دا نور جنګي قوماندانان هم څوک چې دا نور درسره په جنګ کې راغلي وو؟ دا یو معراج نو. او د بل؟ یو معراج و یو اجر به دا دوه جنګ قوماندانان. ستاسو د خپل ملګري څو وې؟ څو نفر ګروپ وې او ستاسو سره ګروپ څوک و؟ موږ سره ګروپ لس کسان وو رحیم پکې قوماندان و. رحیم ستاسو مشر و؟ جنګ قوماندان رحیم درکوله. نو ته څه فکر کوه چې راتلې ته په امارت کې څه فکر دې کاوه چې دا څوک دي دا خلافت والا څوک دي او دوی سره په کوم تکل باندې تا جنګ کاوه؟ بس دا یې ویل چې زلمینه کې او ایروني کې او ښځې یې وژني او هر شی یې کوي. دا چا درته ویل؟ څوک چا درته ویل چې دوی ظلمونه کوي او ماشومان وژني؟ چا درته ویل؟ دا شروطي او توتي. ستاسو نور وروڼه هم دې امارت کې شته او که نه؟ تنه همدا ته امارت کې وې؟ نه همدا زه وم. یوازې ته وې امارت کې؟ نو کله چې تاسو دلته ستاسو تشکیل وشي که نه؟ موږ طرف ته جنګ ته رالیږي چې بیرته ستاسو کې زخمیان وشي ستاسو زخمیان کوم ځای کې تداوي کیږي کوز حکومت وړي کوم حکومت وړي درنو پاکستان حکومت ها چې کوم هسپتالونو کې تداوي کیږي د شرپا هسپتال به تویلای نه تویلای نه څنګه تاسو معلومات دی خو شرپا هسپتال دی کنه دا ایسته د خیبر درو طرف ته تبعی طرف ته هلته خو د پاکستان پوجانو پوستیم دي او تاسو خو جهاد مقصد دی کنه جهاد کوئ د الله هغه شرعي نظام په ځمکه راولئ که نه د دې هدف هدف هم همدا دی شرعي نظام په ځمکه راشي جهاد مقصد دی تاسو ته هغه د پاکستان هغه مرتد حکومت تاسو ته څه نه وایي هلته خو د هغوی پوستي هم دي چک پینټونه هم دي تاسو ته هېڅ هم نه وایي په دې څڼو باندې حال دا چې تا غټې څڼې هم پرېښي دي تاسو ته څه نه وایي صحیح خبره وکړه موږ ته رب هم نه کوي پاکستان حکومت پوه شوه ګرځو نو ولې درته څه نه وایي موږ په موږ چې سره جنګ کوو موږ وژني موږ هم وژنو او ستاسو پاکستان حکومت سره جنګېږئ که نه نه مې ورسره نه جنګېږي. ولې ورسره نه جنګېږې؟ نو بس ایم اې کوم یې ټول غره کې ورسره دی. دا چې تاسې د امارت جنګیالي یاستئ که نه په اکثره سیمو کې ستاسو موږ سره جګړې دي په تېرو هفتو کې چې په چپلر ولسوالۍ کې هم ډېری تشکیلونه د قندهار نه و هلمند نه و د امارت کوم کسان چې و دېخوا راغلي و که نه خلافت سره یې جنګ و هغوی ته هم ډېر غاښ ماتوونکی ځواب ورکړل شو اوس تاسې چې دا تروز ایسته د نازیانو ولسوالۍ باندې وکړه او ښکته د پاکستان طرف نه وکړه بیرته چې تاسو دا د امارت کوم مشران چې دي ستاسو تاسو چې کوم تاسو جنګیالي یاستئ بیرته چې تاسو ست پاکستان طرف ته ځئ کنه په لار کې خو هلته په خیبر کې او طبي بازار او په دې سیمو کې د پاکستان ملیشه ده هلته پوستي دي په دې پوستو چې ځئ تاسو ته څه نه وایي نه په دا پوستو باندې موږ طرف هم نه کیمي و سره تعلقات دی خپل کارډونه الله جوړ کړي یو په حکومتي جنډه یو په دغه تنظیمي جنډه سپینه نو قاری دا چې ته اوس د خلافت د زمریانو لاس ته ورپریوتې په کومو حالاتو کې دوی ونیولې کومه په کومو حالاتو کې د دوی لاس ته ورغلې دا قصه که راته وکړي دا کیسه وایي چې بله لاره موږ ته وانه چې ورپسې کېدی او به چې دې خوا منډه کړل که نه د دې مخه نور مجاهدین را باندې راوختل او ګیر چاپېر موږ نه تاو شول او چې تاو شو بس ورته موږ ته یې ویل که نه چې ټوپکې کېږدئ او راکوزېږئ داسې غټ زیم نه و که نه بس لږه غوندې معمولي چړایي وه موږ ته یې وویل چې کوچه ټوپک یې کېږدی، ټوپک یې ورته کېږدی او بس لاسونه یې ورته اوچت کړل، بیا راته ویل چې کمربند وباسه، کمربند مې ورته وباستو او بل دغه وه دا څه شی ورته وایي دا هغه شی وه بس واسکاټ وه کنه دا مې چې دام وباسه او څادر رسو دا مې چې دام کېږده ټول مې ورته کېښود لاسونه یې ورته وتړل بیا دغه د شاته مخن کسان نه ول دغه مخه مړه بس چا کوم غیر چا بیرته و کنه دا کسان مونږ ته راړل بس لسونه مونږ ته وتر ځان ته مخ کی کړو نو تا د تیخت لار نه و چې څنګه ستا نور ملګری و تختیدل تا ځان د تیخت لار نه کتله هغه کسان چې کوم و تختیدل کنه دا چې مونږ کوم ځکه ناستو کنه یا نه خو اخو دې په الله پیږي چې مونږ نه لیدل خو الله لیدل کنه واغه غټه پوسټه په بسته بندی ګیر شوی یی. نو تاسو چی کله تاروس کو کنه تاسو ته د مشران څه ویل چی په کوم طرف باندی پی ورځو هغوی درته څه خبری کول چی دا تاروس به موږ به درباندی غږ کو په تکبیر به شروع کو څنګه چل به کو د تاروس شروع ستا څه رقم وه د جنګ پیل ستاسو څه رقم وه. بس پیل جنګ دغه ترتیب وو چی مخکی مشران چی کوم وو کنه دا مخکی لاړل پوه شولی او نیمه کسان دی خوا له بوتلل غره پلو. نیم کسان یې دې خوا کړل نیم کسان یې دې خوا کړل نور کسان یې غوښتل چې دلته کېنې خو بس چې څنګه دا شروع شو که نه لاس واچولو شو که نه مونږ راغو چې راغلو که نه بس سحر ټینګې بس ناست اپر هم ناستو چې ماسپښین او مازدیګر لمونځونه په موږ ځای باندې وکړل به یو ځای نه مونږ منډه کړل که نه بل ځای ته لاړو داسې چې لاړو پوه شه په غره باندې که نه ورکوټه ټورې غوندې کې وه کلنکی و او پای کې وړوکی کلنکی مو کوز ځای نه کاته او کوز چې زوی له ورسېدو خپل لا که نه بس یو هم خو مجاهد روبندې راغلل بس یو څه خو پټ شو که نه چې پټ شو بس نور روبندې یو هم خو روبندې راغلل بس داسې ګیر چوپیر رو نه تو شول او ټوپکو باندې رکات روبندې وکړه که نه شي چات نه شو نه بس مونږ څه ونه ویل بس په جواب کې ملسونه ورته وچات کړل چې ټوپک کې ولس نه ته چا ټوپک هم ته کې خو هر شي هم ته کې خو بس نو راول ته اټیک هلته هم شروع وه بیا په اخري کې اټیک چې بند شي که نه موږ ګیر شوو نو دا جنګ څه وخت شروع شوی و؟ اووه بجې غوندې اووه نیمې وې پوکم سهار و اووه بجې ای څو بجو پورې دوام وکړ څو بجو پورې دا جنګ و؟ دا جنګ په درې نیمو پورې ماسپښین درې نیمو پورې تاسو ماسپښین کې ګیر شولی وې؟ نه ماښام چې کوم میاشت سترګېده که نه لمر دا ډوب شو بس ها مازیګر نه وخت تاسو دا جنگ کړو چې بیا ګیر شول نه جنگ شوی وو جنگ لا شوی او چې تاسو واپس واپسې کوي تختیدې په داسې حالاتو کې ګیر جنگ شروع کنه موږ را منډه کړل اوس موږ پټیدو ها او په پټیدو پټیدو کې څنګه موږ کې ناستو کنه باندې کسانو را باندې بلوډونه ووال نو زه د امارت جنگلو ته پیغام څه دی څه پیغام ورته لري تاسو موږ ولیدو چې موږ څوک یو د څه لپاره جنگیږو زموږ هدف څه دی دلته زموږ هر څه معلومات تاته وشو د امارت جنګلو ته څه پیغام دی چې تاسو په حقیقت کې د څوک تاسو د جنګ لپاره څوک رهبري کوي او تاسو چا دلته رالیږلي وي اوس پیغام مې دا دی چې مش مشرانو به ته اشاره وکړه چې دا اوس د پاکستان او دغه حکومت چې دغه سو جنګیږي پوه شو کفار دي او چې مونږ دلته راغلو مونږ ټول حقیقت یو قتل دونه خو مسلمانان بل ځکه نشته پوه شو او دغه مونږ سره جنګو چې دا کفار دي چا به درته ویل چې دا کفار دي؟ ای هغه واله ته د اسخاخیلو غټ مشر چېرې دی اوس چې دا کفار دي چې ته اوسه وجنګېږې وجنګ چې اوس دلته موږ خپل حقیقت وکتل ټول مو کتل د دنه خصي جهاد نشو په مو به نظر بخو چې فی سبیل الله جهاد دی دا باندې اوس په مو باندې جهاد چې کپ تاسو باندې په به باندې نه کې تم مسلمان زم مسلمان پوه شو ولته به مو ته شورا وکړه چې ورکه جهاد دی موږ پیدونه پیدونه بس موږ ټول بیدار کې چې وړو کې یو پیدونه بس موږ ته ویل چې موږ ستر په حساب چې ویره به وړو چې ویره به وخت بس د چې کفار چې کفر دې له حقیقت له ځونه ربش دغه که په ټول مسلمان دې په دغه په مسلمان په مسلمانان جنګي تا دا فکر نه کړ چې تاسو مشران خو پاکستان کې آزاد ګرځي کنه خیبر ته ځي یا خو ټول پاکستان خار کې ګرځي آزاد ګرځي مشران تاسو پاکستان حکومت څه نه وای تا داسې فکر نه کاوه چې هغو ته چې څه نه وایې نو بیا ولې دلته جنګېدی؟ مونږ ته د بلې مخه اشاره وه اوس مونږ چې دلته مونږ ورته نه وو چې مونږ نه ځو که نه مونږ د غار د غږ کولو بیا. څه شی کولو؟ غار پیغام یې مونږ ته جوړولو مونږ یې بیا نه پرېښو کور کې به وړوکي به ماشومان یې نه پرېښول ښځې او زنانه یې نه پرېښول اوس مونږ ځکه د وتو او دا اوس وایي چې دلته دغه څه جهاد کېږي پوه شولې اوس حقیقت ځي ته مونږ راغلو. چی را ټوله کی که ځونه وکتل بس د دوه سه جهاد نه کیږی دا چی واشی دا کفار دی به خو دغو نه مونږ ښه سی مونږ هم کفار یو چی پیوه مسلمان ته اوس مسلمان ته وای چی ته کفر کافر یی کنه ا داسی شه که خپل ځان ته ویل چې ته زه کافر یم خپله کافر شه هغه خپله ایمان ځان ته راوړي ایمان به راوړي بس کلمه به غسل به وکړي به کړه دوه رکعته نفل به کوي نو نصرباز کوم تنظیم سره کار کوي امارت کې امارت کې دلته چې نازیانو ته تاسو راتلئ نازیانو ته چې راتلئ هدف مو څه وو او ستاسو د څه دپاره دلته نازیانو ته راغلي وو؟ انګریزان نازیان د جنګ دپاره. چا سره د جنګ کولو دپاره راغلي وو؟ ویې ویل چې داعش غلط خلک دي او هسې ګډ وډ دي خو چې دلته موږ راغلو موږ دا پته ولګوله او حقیقت مو ولید نو صحیح حقیقتي ښکلي خلک دي داعش والا صحیح مسلمان خلک دي. نو چا درته ویل چې دا داعش غلط خلک دي او چا به درته ویل چې دوی سره جهاد فرض دی؟ دا هغه یو طوطي دی او یو شرافیه دی هغوی به ورته ویل چې د هغو سره جهاد فرض دی خو چې دلته موږ خکل حقیقت ولدو او صحیح خلک هم ولدل نو دا ډیر کامیاب یو خکلي خلک لري په دنیا بیا هم کامیاب یو په اخرت بیا هم کامیاب یو. په امارت کې ستاسو عمومي مشر څوک دی؟ د درې نیم سوه نفرو مشر څوک و چې تاسو درې نیم سوه نفر راغلي وئ عمومي مشر څوک دی؟ د هغو مشر اجر وو. د اجر د اجر رابطه چا سره وه هلته ښکته پاکستان کې؟ کې پر ټیکلې سره. چا سره وه؟ پر ټیکلې سره. پرتیکلی تاسو چیشی ته ویوی. پرتیکلی تاسو ولسوالی ته ویوی قوماندانی ته ویوی چیشی ته ویوی. ها عوامي دغه ولسوالۍ ته وایي قومندانۍ ته. هلته د پاکستان کومه قومانداني چې د هغې سره د هغې رابطه وه. ای هغې سره دغې رابطه وه. نو کله چې تاسو راتلئ تاسو ته دا سلاح چا درکړله او دغه مهمات به درته د کوم خوا نه راوړل کیدل مرمۍ او دا شیونه. دا به یې ټول بسنده حکومت ورکول. کوم حکومت ورکول؟ پاکستان حکومت. تا خو دا څڼي ماغه دی پريښي دي غټي څڼي دي پريښي دي او د جهاد کولو په نيت راوتي وي کنه مقصد دي چي او دي جنګ ته چي ته راغلي وي جهاد دي کوه کنه. او مقصد مي دا وو چي جهاد مي کولو خو دا خلک ډير ښکلي حقيقتي خلک دي سوپا خلک دي ښکلي مجاهدين خلک دي. سلا درسره چي وه. سلا درسره راکټ. راکټو درسره څومره ډزونه دي پي کړي دي. ډزونه خو نه دي کړي. کينه ډزونه دي پي نه دي کړي. قسم دی که مي کړي دي. مرمۍ وي درسره د راکټ. دري مرمي وي راکټ ماغه دري وړه مرمي راکټ سره ګيري شي. دی اوس دی دغه امارت جنګیالو ته پیغام څه دی دا چې ته هم د امارت یو جنګیالی وې او راوتی وې د جهاد په تکل باندې چې زه جهاد کوم اوس تا څه ولیدل او هغوی ته دی پیغام څه دی؟ دغو ته مې دا پیغام دی چې دا خلک حقیقتي خلک دي مجاهدین خلک دي کورونه میندې او خویندې هر څه یوه ته پریښي دي دغه جنګ ته ولوړ دي موږ له دا پته نه وای دغه حقیقت موږ له ویس دا پته ولګیده دغو که ویس موږ هر جله لګیه دغو سره مې هر یو کورنګ کړای شو پوه شوې دا صحیح مجاهدین دي صحیح رالاره زورو پر اروتلي دي صحیح خلک پلی خال کړی او بس چې په می بندی کومه خاص شي ته په دایو پیره هغه ولا کړای شو مین دلته په جیل کې یو خو چې دغه امارات لا مس ولا کې یو راجا کاټ رکی ولا پکوی ځکه چې میته دغه حقیقت پاتا نه وته ما او نن سبا د حقیقت پاتا میته ولا کې د بس آر یو رقم قربانې می د دایش سره کړای شو. نو دا به تاسو ته چا سی مفکوره درکوله چې دا چې تم د امارت مجاهد یې ځان ته مجاهد وې کنه د جنګ د پاره راغلی وې جهاد دی مقصد و نو مسالې درته چا کولې علماء هم څوک وو هغوی به درته څه ویل چې دا خلافت تاسو چې ورته داعش وایئ هغوی به درته څه ویل چې دا څه رقم خلک دي دا څوک دي ولې ورسره وجنګېږئ. بس دا به یې ویل چې دا ظلمونه کیو هغسې کیو دغسې کیو بس دا ګاډې واډې به یې پسې ویلې پوه شوې خو بس دلته مي ته چې راکیکات پاته ولګېده نو دا صحیح خلک وو هغه کور یو هم پکې نه وو چې هغه دوی به ته وویل چې هغسې ظلم کیو داسې ظلم کیو او بس هر څه هر مړه هر یو خبره بیم سه کولا خو چې کومه خبرې بسه کړې یو چې ظلمونه کې نه ظلمونه په دغه کې نشته چې ویډ کې ویجنی بلا کې بلا کې بلا کې ماشاءالله دا در خپل خلک چې دغه هیڅ شایم نه کړی صفه خلک ری مجاهد لا لار زو پر ولور دي او علما تاسو را په دغه جنگ کې وو مولایان نه مولایان په دې جنگ کې نه په غزا کې وو ټیکټر نوم یې څه نوم یې ده ټیکټر ټیکټر نوم یې ده هغه ملا چې ټیکټر نوم یې ده تاسو ته څه ویل چې دا داعش څوک دي ده داعش نه ویل چه دا غلات خالق کری وره امریکی خالق کری وه غازه خالق کری وه ده غازه خالق کری خو چه دا کلا می تا دلتا صحیح حقیقت پاتا ولا که دا دا صرف ده الله خالق کری دا ده بلی چا خالق هم نری صرف ده الله پورا ده. بله خبره دا چه کلا چه ته ګیریدی کنه او نوری لار در باندی بند شوی تیختی لار درته نوره نه وه؟ نه نه زه چه کلا ګیریدی تیختی لار نه وه بس مرګری ورورسیدل بس می ورته وویل چه می ده ته تسلیم یو بس می ورته ځون تسلیم کړ ورته اولا کړ ټوپکم ورته اولا کړل ځون اولا کړ مکماله توګه. نو کله چې ستاسو تشکیل برابرېده کنه دغه دینه څو ورځې وړاندې تاسو کینولي وي تاسو ته څه خبرې کولې او په کومو لارو باندې راغلې تاسو لارو کې څه ولیدل څه مو نه لیدل بیا چې دلته راغلې جنګ هم څنګه شروع کړ دا قصه راته که ته وکړې. بس دا مې چرت راوون شو په لاره کې بس ملېشې وړاوي دغو مجاهدو ته یې رپ هم نه کړو ډډې کې یې پرېښول بس دلته یې جنګ شروع کړ تغابرین جنګ چې بیا وتښتېدل بس ښه ذلیل او تابو لوړ. نو د جنګ ترتیب څنګه و شروع یې څنګه وه یو دم شروع څنګه وشوه د جنګ. بس یو دم شروع داسې وشوه چې څرنګه دغه کلي یو له دغه لار ورسېدو بس ډزې یې شروع کړې اټومېټک ډزې یې شروع کړې نو بس اول ترتیب خو داسې روڼ شو چې بارانونه شول او دا شول او دویم ترتیب بیا خراب شو بس په دا دریم تر. نو دا چې زموږ کوم استخباراتي معلومات و کنه موږ چې معلومات لرل تاسو دا پلان د ډېر وخت نه جوړ کړی و خپلو کې به مشورې کولې چې موږ ته خو دا معلومات و چې تاسو برید کوئ نو کله چې تاسو یو ځل چې تاسو ورته ټول راټول شوي وئ هدف هم ټاکه چې شروع وکړو هغه ترتیب هم ناکام شو دا کیسه وکړه چې څنګه پلانونه به څنګه بیرته وځنډول. نو دا داسې کار وو چې هغه اول سره ارغونډ شو ترتیب جوړ شو باران شو واپسي شوه دوه وریځې او دا خبره او دا لینډ جوړ شو نو حکومت وګرځول ویې ویل چې صبر وکړو بس دریم چې خبره جوړ شوه حکومت مخه ویر کړه ویته ویې ویل چې پې ویر ووړو بس ځه لاړ شو جنګ ته. کله چې په لارو کې راتلئ دغه. پوستو په لاره کې چې کوم د پاکستان پوجیانو پوستې دي دوی درته څه څه ویل چې چرته ځئ څه خبرې درسره نه کیدي؟ نه د غوره په نړۍ کښې بس سنګرونه به خرکو شوي نه دي بس دلته به سره مخ کړي مشرونو ربطه کړي او بس ډریک خبره وه بس ورو. ها ستاسې نوم څه دی؟ نواجون. د پلار دې څه نوم دی؟ مینا جون. مینا جانه واده دې کړی؟ ای واده مې کړی دی. بچی لرې؟ نه بچی نه لرم. ها د کوم ځای اوسیدونکې؟ د بازار. تا څه فکر کړ چې دلته څوک دي چې موږ ورسره جنګېږو؟ دلته بس ضرورت دا راغلو و جهاد هم شروع کړو داعش والا وو او چې داعش والا وو که نه موږ وکتل که نه دا خپل خلک وو صحیح پاکیزه خلک وو ځکه چې دغو بچې او خونې او میندې پرې ایښې وې او چې دلته موږ وکتل که نه دا صحیح خلک وو. ښه نو چې کله تاسو راغللئ جنګ پیل شو د جنګ قومانده تاسو ته چا درکوله؟ اجر. اجر درکوله. جنګ څه وخت شروع شو؟ جنګ اوه بجې باندې شروع شو په درې نیمې بجې ختم شو. نو دا ته تاسو په کومو حالاتو کې د خلافت مجاهدینو ونیولی وو؟ دا حالاتو کې ونیو چې بس کل کلي لاندې تاو شو بس راغلل او تا سره کومه وسله وه؟ ما سره ټوپک و. ټوپک و. کله چې تاسو د نازیانو ولسوالۍ ته راغلی که نه د څه دپاره راغلي وئ دلته؟ وې داعش د ختمولو لپاره خو چې دا خلک هم قتل که نه دا خپلي خلک. خلافت د مجاهدینو توره هم ولیدله که نه؟ بیخي هم ولیدله چې بلکل جي تاري والا په پښتانیو دا بلکل په ټوله باندې سر دي و دا الله کاروان دی والا. دلته د نازیانو ولسوالۍ ته د څه لپاره راغلی وې؟ زه داعش د جنګ لپاره او داعش د ختمولو لپاره. نو تا څنګه توره دې وکړه کنه داعش دې ختم کړ کنه؟ ها مړه توره چته شوه ټول یې مردور پاتې شول. ستاسو مردار پاتې شول او نور ملګري څه شول؟ تاسو خو درې نیم سوه نفر راغلي وئ کنه هغه نور څه شو؟ نور نه څه نهه کسه مې په شکور په سر باندې ونیول وه نور تللي دي کلي له. دا چې د امارت جنګیالي اکثره په مخابرو کې هم دا چیغې وهي د خلافت مجاهدینو سره په مخابرو کې هم لانجې کوي چې تاسو د پاکستان خلک استئ او کله وئ چې د امرېکا خلک استئ کله په يو نوم باندې موږ بدنامئ او کله په بل نوم باندې اوس چې ته د امارت يو جنګېلی د خلافت د زمريانو لاس ته پرېوتې تا ته اوس ووايه چې موږ د چا خلک يو او تاسو د چا خلک استئ. مي امارت ولئ استئ هغه خلک يو يا پښتون او ته چې صرف د الله خلک يو وينې ته دا يش ولئ. نو ته څه پوهېږې چې موږ د الله خلک يو او تاسو د پاکستان خلک استئ. دلته مې وکتو کنه ولیدل ځکه چې موږ تري څلور وريځې تیرې کړې او مله چا ورته کول نه ریرو کړي وو ښه خبره او ښه سلوک. نو دلته تاسو د خلافت مجاهدین ګورې دو څه کارونه کوې څه بوختیاوې لري. نه به دغه خپل کړي نه کوي چته مرتد وویني مرتد دین بس په باندې ځای ګرځي هغه کې جګړې کوي. نو کله چې تاسو د نازیانو ولسوالۍ ته راورسیدئ چې جنګ شروع شو د جنګ شروع څه رقم وه؟ جنګ شروع دا شو چې موږ سبا رکې وتو د درو نیمه بجو پرې جنګ شو او دو بس نري په نیمه ګنټه کې. نو بس زه بس دا باندې یم چې بس دغه خلکو ته کښېنم ځکه چې دا خلک الله خلک دي بس دغه خلکو له مين بس مفتی ته وګورو دا الله دا الله والا خلک دي او بس ټولګي کې به سره شامل کېږو چې شامل کېږو سره او دا صحیح خلک دي او دا پته مې ته نه وه ویلې بیا مې و خلکو دا ویل چې دا داسې ظلم کوي او دا داسې کوي خو چې دلته مې له پته ولګېده دا داسې خلک وو دا امارت جنګیالو ته د پیغام څه دی هغه اماراتیان چې خپل حال هم دې ولید او هغوی ته د پیغام څه دی چې څه وکړي باید ته مې دا پیغام رې چې بس هیلې و دا خلک صحیح خلک رې ورې حق والا خلک رې و ان شاء الله د اوخ مایند او خویند او خونه پرې کیرو دا صحیح خلک رې و امارات والا پلټ کلیا کا سون دی و پوج کا سون دی ملک پلټ کلیا نو د خلافت د مجاهدینو توري مولي دي کنه څنګه روب یې څنګه و چې کله تاسو ګرېدلې د دوی د دهشت او روب څنګه په تاسو باندې بس روب یې دا و چې کله کله رانه تاو شول روب مې ښه زیات و ځکه چې په نیمه ګنټه کې ټوله علاقه ووله نو دا روب شو کنه نو تاسو څو نفر درې نیم سوه نفر راغلي وئ. او درې نیم سوه نفر وو دوئ ټول څلوېښت کسان وو. نو دا ولې دومره توره ونه کړله درې نیم سوه نفر راغلي وئ او بیا دغه څلوېښت نفر تاسو ولې مات نه کړل دا چې تاسو سره هم اسلحې وې او پاکستان حکومت درته ډېره سلاح درکړې وه دوئ سره هم اسلحې وې تاسو هم دوه لاسونه لرئ او دوه خپې لرئ او دوئ هم لري نو بیا ولې په دوئ څلوېښت نفرو تاسو درې نیم سوه نفرو ته ماتې درکړه. دوئ سره الله مدد نه وو دغو خلکو دعیش وله سره الله مدد وو. ښه نو هغه کسان چې تښتېدلي دي هغوئ ته دې اوس پېغام څه دی چې. بیا دی جنګ ته راشی او که نه. هغو ته مې دا پیغام دی چې بیا جنګ ته رونه شي دا صحیح خلک ری وو دا دغو خونې او کورونه پریښي ری وو دا الله والا خلک ری وو چې بیا جنګ له ولا رونه شي. ته خو ورته وایې چې بیا دې جنګ ته نه راځې خو زمونږ له دا پیغام دی چې بیا دې راشي جنګ ته او مونږ هر وخت خپل دښمن ته تیار او امده ناست یو او مونږ به ورته دغه شان غاښ ماتونکی ځواب ورکړو لکه څنګه چې تاسو ژوندي ونیولی داسې به هغوی مونږ ژوندي نیسو او ډیر به هلاکه او د هلاکت کندې ته به یې اچوو انشاالله او نو په اخره کې دې د پاکستان هغه مرتد پوج ته څه پیغام دی چی ستاسو نه استفاده کوله؟ د پاکستان پوج ته دا غره پیغام چی بس هست و نست مرتد تری و بس کار څو رخ کور نه کیم خو هغه نو ما په مرتد ته تل یرو. نو د خلافت د مجاهدینو په باره کی د مخکی نظریه څه وه چی تاسو ورته داعش ویی وای کنه او دلته راغلی هم یاستی ورسره جنګیږی د ختمیدو له دپاره راغلی وای او بیرته هغه دی وتختیدلی په شا شولی او تاسو ژوندی نیول شوی یاستی خو اوس ستا په د خلافت په باره کې نظريه څه ده؟ تا وليدل دا څنګه خلک دي؟ نو بس بيا ما راته ولۍ کنه او چې دا مونږ دلته راکيوت او دا مونږ وليدل کنه دا صحيح خلک دي صحيح عقيدې والا خلک دي ځکه چې دا کورونه او بچي پرې ايښي دي مي داسې ويل کنه چې دا داعش والا نه دي دا ظالمون دي او قتلونه کوي کنه او چې مي دلته وکتل کنه دا ښکلي خلک وو عزتمن خلک وو او صحيح مجاهدين دي دا. قدرمنو اورېدونکو زه د یو بل اسیر سره غږېږم چې ما ښایسته غاټې څڼې پرېښي دي ښه ښایسته باډي هم لري. نه پوهېږم چې دا څنګه ونیول شو علت څه و څنګه د خلافت زمریانو لاس ته ورغی نو ستاسې نوم څه دی؟ محمد زوتاخون. عطاخان. زوتاخان. زوتاخان. زوتاخان د پلار دې څه نوم دی؟ برات. برات څومره وخت کېږي چې د امارت سره کار کوې؟ میرا پاس کم سه کم میاشت دوې خو شي. میاشت دوه کېږي چې د امارت سره کار کوې. احمم دلته چې تاسو نازیانو ولسوالۍ ته راتلئ د څه هدف دپاره راغلي وئ؟ مه ویل مو چه ظلم کی او بس می ویل مو چه دا قاتل کی ټولم بس ختم می کی دا خلک. نو تا دوی ظلمونه لیدلی وو که نه؟ می ته پته نه وه او خلکو ورته ویل چه دا ډیر سخت ظلمون دی می ویل چه دا ظلمون دی بی دینه دی قتلونه کی او اکره چه می ووږی او ختم می کی. نو تا دلته دوی ولیدل چه اوس دلته خلافت د زمریانو لاس ته پریوتلی دوی دی ولیدل دوی ظالمان دی او که ظالمان نه دی؟ نه بچه کله مونږ ته پته ولګیده دا ښکلی خلک دی ظالمان نه دی. ويې نيولي. هی بیخی یې ونیوی. نو کله چې تاسو اجر خبر کړئ چې تاسو د اجر عسکر وئ کنه هغې چې خبر کړئ چې دلته خلافت داعش ته ورځو جنګ ته دوئ ختموو دغه کیسه که راته وکړي چې څنګه تصمیم هم ونیو پلان هم څنګه ونیو چې بیا دې خوا راغلئ په کومو لارو باندې راغلئ او څه رقم ګاډو کې راغلئ او کومو مرکزونو کې پاتې شوئ دا ټوله قیصه راته وکړه. بس مرکز کې یې ټکله راله کړي او ټکله وخوړه. چه پسه درته لړ کړی وو که غوایان یې لړ کړی وو؟ نه پسه راته لړ کړی وو نو ټکنه نه بعد یې لماښام له روان کړو چه ډوډۍ مو خوړه او نه نه پس له ندی په غوږۍ کښې راکښېنولو او مشترې کېمپ ته راکوز کړو او د مشترې نه یې بیان داسې شپې راواړولو او بس شپې چه راغلو که نه پس سهار له راوخوتو او بچ راوخوتو که نه نه زیان له راکوز شو او چه نه زیان له راکوز شو جنګ ان شروع کړو او په جنغ کښې مونږ ګیر شو. تا مقاومت وکړ که نه؟ تا ډزې کړې وې که نه؟ هغه بس مونږ ډزنګ کړې ورڅنګ کړل مونږ باندې کړې. بیا څنګه ګیر شوې دا در باندې څه رقم درغله تا څه فکر کاو چې در باندې در روان وو ولې تا ایستل نه. بس مه باندې راتلل که نه مونږ پل ګاډي کې ناست وو چې مونږ له څرنګه را نږدې شولل که نه بس رانه تاو شولو ګیر چاپی را وینو. څنګه دې زړورتیا ته خو قانع یې که نه چې د خلافت مجاهدین څه رقم زمریان دي. بلکلا زمریان دي ماشاءالله هیڅ خبرې هم پرې نشته. دا خو تا غاټې څڼې پریښې دي هغه ښایسته څڼې دې پریښې تورې څڼې دي ولې دې توره ونه کړه په دې دومره څڼو باندې. نو دا خو بس داسې یې که نه چې مندر او بې معنی خلک معلومېږي. نو ته چې بې ایمانه هم وې او راغلی وې د داعش د ختمولو لپاره راغلی وې او ځان ته بې ایمانه هم وې نو ستا او د کافر بیا فرق څه شی شو؟ نو بس انسان ډېر کمزوری شی دی هېڅ پته نه لګېږي چې دا خلک څنګه دي چې موږ ته پته ولګېده چې دا خلک ښه خلک دي بس اوس نه یو چې ښه خلک دي. دا خو امارت په مخابرو کې موږ ته چغې وهي چې تاسو د پاکستان خلک هستئ که. نه نه پاکستان خلک تاسو بېخي هم نه یئ. د پاکستان خلک خو ته څوک دي نو. پاکستان خلک مونږ. څنګه تاسو د پاکستان خلک استئ څنګه څه ثبوت لرې په ځان باندې څه ثبوت لرې چې ته د پاکستان یې. بس دا ځان ثبوت لرو چې مونږ مشران دي او چې څه ترې غواړي هغه ورکوي په پوستو باندې را روان یو هیڅ راته ونه وایي چې چې څه ترې غواړو مه راکوي. چې هر څه ترې غواړې د پولیسو نه د پاکستان پوځیانو نه څه درته نه وایي په دې پوستو چې تاسو روان استئ. نه نه مونږ ته هیڅ نه وایي مونږ سره خپل جوړ دي خپل کار بار سره کوي. نو دې مخابرو کې بیا ولې دې خوا چغې وهئ چې تاسو د پاکستان خلک استئ مونږ ته بیا وایئ. نو بس دا خو کنتر خلدر خلک وای کنه. نو پیغام دې څه دی د امارت نورو جنګیالو ته ستا پیغام څه دی. بس امارت دا پیغام ما رای ورته چې دا ښه خلک دي او دې ته راټولن تسلیم شي. تسلیم شي کنه. که نن نه سبا باندې تسلیمیږي یا اخیر باندې تسلیمیږي دا حقونه ګروپ پرې ولاړ. او که تسلیم نه شي حال به یې څه شي. بس که تسلیم نه شي حال به یې داسې لکه مونږ. کله چې تاسو دې نازیانو ولسوالۍ ته راغلې تاسو ویل چې مونږ به دغه سیمه د خلافت د مجاهدینو څخه پاکه کړو دې داعش څخه. او دلته به د پاکستاني مرتدين راځي او خپل اهداف به سرته رسوي ستاسو دا فکر و هغوی ته به لاره صفا کوله زير انداسه وته يا يا فکر صحيح خبر ده انداسه وا کنه خو تاسو راغلي وئ تاسو به خوشحاله وئ چې موږ به دا د خلافت مجاهدين ختم کړو تعرض ورپې وکړو يره داسه بس انداسه ولا شر وخت وي چې دا خلافت مجاهدين خلافت نه خو نه يو خبر خو دايش دايش چې دا ختم کړو بس ميب کې ګرځي را نازيون وخلو نازيان ونيسي وې نازيان ونيسي نو څنګه سبق دې ويلې ده کنه نه سبق نه ده ويلې نه رايولې ته دعای قنوت ووایه ووایه دا څنګه د ځان ته د امارت مجاهد هم وې امارت کې مې او دعای قنوت هم نه درځې جهاد د پاره هم راوتی او تا ته دعای قنوت نه درځې او بیا جهاد کې ووایه ووایه دعای قنوت ووایه بس دا مې نه غلطه نورو ووایه غلطه ووایه موږ به صحیح کړو لمعین او نستعینک او نستغفرک او نؤمن بک او نتوکل علیک او نثنی علیک الخیر نه درته درځي نو څنګه جهاد ته څنګه راغلي؟ نو بس جهاد ته ولا چې بس راغلي وي بس څنګه وتلي وو بس رولو جهاد د پر راغلي وي چا سره د جهاد کو دایش سره دایش تا ویل چې موږ به دایش ختم کو جهاد ور سره وکړو د دایش تاسو د دایش تاسو ته کافر ښکارېده دایش مې ته کافر ښکارېده چې کله ولې د نړۍ خپل خلک لري څنګه کلمه تا ته نه ده زده دوی قنوت تا ته نه ده زده موږ تا ته نه ده زده او کافر درته دایش ښکاري ووایه پیغمبر دې څوک دی؟ نه الله راځي رانه یریږي. نو ته څنګه مسلمان یې؟ بس څه وکړو موږ له چا دعوت نه دی راکړی. الله اکبر نو ته ته راوتې د جهاد په باره کې ته شرعي نظام راوړې په شرعي نظام د راوستلو لپاره راوتې او تا ته د خپل پیغمبر نوم نه درځي ولې او بیا د امارت اسلامي په نوم باندې راوتې او وایې چې زه جهاد لپاره راغلی یم او تا ته د خپل پیغمبر نوم نه درځي. نو بس پاکستان خلک خو څه ښه خلک نه دي ټول همداسې دي. پاکستان ټول خلک همداسې دي. همداسې یې وخوره لکه څرنګه زه. نو دا جهاد بیا څه دپاره کوی. نو بس دا خو بس څه وییم نو بس چې څرنګه یې کړي دا خلک. ایمان چی شته وای. مړه له پرېږدم پښیم والا که پښیم پرېږدم بس په هغه خبره له ټیله ځان ته ګبرون کړم. التحیات ورته ووایه. التحیات لله و الصلوات و الطیبات و السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته و السلام علینا و علی و حباب عبدالله الصالحین. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و علی ال محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ال ابراهیم انک حمید مجید. نو یا د امارت جنګیالیو تاسو دغه د امارت د جنګیالي او د دغه اسیر خبرې واورېدې او د دوی هغه هدف مو واورېده او دې نه خبر شوئ چې په حقیقت کې څه دي؟ د دوی هدف څه دی او دوی په رښتیا هم د الله د رضا لپاره جهاد کوي او که نه؟ تر شا یې د دوی تر شا نور څوک دي؟ نو ای د امارت جنګیالیو په خلاصو غوږونو واورئ چې تاسو هیڅکله هم د الله د رضا لپاره جهاد نه کوئ. تاسو که هغه خلک وو چې د الله د رضا لپاره یې جهاد کاوه، ټول راغلل خلافت سره یې بیعت وکړ. اوس تاسو هغه څوک یاستئ چې یوازې د پاکستان د اصلاح لپاره جنګیږئ. نو خپل ځانونه د هلاکت کندې ته مه غورځوئ. راشئ او د خلافت سره بیعت وکړئ او که بیعت نه کوئ، انشاالله نو د دغه څیر به تاسو هم بندیان کیږی او سزا به هم ډیره غټه وی نو قدرمن اوریدونکو تاسو دا واوریدل قسم په الله ډیر د تشویش او د افسوس ځای دی هغه څوک چی د جهاد په نامه باندی راپاڅیدلی دی او د خپل پیغمبر نوم ورته نه دی زده او دا د هغه چا پر ضد باندی جنګیږی چی په ټوله کفری نړی د شرعی نظام د راوستلو فکر لری الحمدلله په خلافت کی چی هر یو سرتیری دی هغه عالم دی هغه پنځه وخته مونځ کوی هغه ته د الله شرعي نظام د راوستلو لپاره جنګېږي او هغې ته هر څه زده دي هغه دې صف ته علما راغلي دي شیخان راغلي دي او پوی پوی خلک راغلي دي نو تاسو د امارت د مجاهد دغه ځانګړې مرکه واورېدله قدرمنو اورېدونکو اوس قضاوت تاسو وکړئ د امارت جنګیالو تاسو قضاوت وکړئ چې قضاوت څه دی زه د بل ملګري سره غږېږم نو میواجانه ته راته ووایي چې اسلام څه ته وایي اسلام څه خبرې امارت د جنګیالو خبرې مو واورېدې اوس د خلافت د یو عادي عسکر نه پوښتنه کوم چې اسلام څه شي ته وایي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الكفر والشرك واهله دې ته اسلام وایي چې اسلام د امن دین دی او اسلام ګردن نهادي یعنی غاړه ایښودل د اسلام ټولو احکامو ته دې ته دین اسلام وایي. قدرمن اوریدونکو تاسې اوس قضاوت وکړئ. چې ایا د اسلام د راوستلو فکر څوک لري؟ دغه د امارت جنګیالي لري چې موږ سره جنګیږي او د پاکستان د سای په اشاره باندې دلته راځي او موږ سره جنګیږي. نو دا چې د تیره ورځ تاسو ولیدل چې په نازیان ولسوالۍ کې د خلافت په مجاهدینو باندې برید وشو تقریبا چې د پاکستان د پولې هغې غاړې دامارت تقریبا چې درې نیم سوه جنګیالي دي خوا راغلي چې د خلافت په مجاهدینو باندې برید وکړ لله الحمد د خلافت د څڼورو غازیانو او زړورو مجاهدینو د زمرو په څېر د دوی نه راتاو شو او دغه څلور تنه ترې ژوندي نیولي دي چې زما په مخ کې ناست دي. تقریبا په دوی کې یوولس دانې مردار کړي وو او نور د میدان نه پښې سپکې کړې. نو لله الحمد د خلافت زړور مجاهدین په ټولو کفري ملکونو او ټولو تنظیمونو باندې غږ کوي چې راشئ او اسلام ته غاړه کېږدئ او بیعت وکړئ. او که بیعت نه کوئ ان شاء الله نو ستاسې سرونه به ستاسو د تنو نه پرې کوو نو قدرمنو اوریدونکو سترګې به نه پټو موږ او تاسې مسلمانان یو او د شرعي نظام د راوستلو لپاره قیام موږ کړی دی او پاڅون هم کړی دی او په ټوله نړۍ د شرعي نظام د راوستلو فکر لرو دا چې په ډېرو ولایتونو کې د خلافت مجاهدین ان شاء الله فعالیت کوي او دلته په خراسان کې چې په دې خوا شینوارو کې چې د خلافت مجاهدین دي په دې باندې د امارت جنګیالي په بېلابېلو سیمو کې بریدونه کوي او تاسې د امارت د جنګیالیو خبرو واورېدلې چې دوی ته د خپل پیغمبر نوم نه ورته نو دوی به څنګه د اسلام نه دفاع وکړي او دوی سره به د اسلام فکر څه وي نو قدرمن دوستانو دا ښکاره خبره ده چې تر شا د پاکستان عیسای ده خو اکثره د امارت جنګیالي نه پوهېږي او د پاکستان د عیسای په اشاره باندې موږ سره جنګېږي انشاءالله دوی به د جهالت کندې ته غورځېږي